حدیث د صحیحین کې راغلی عروه بن زبیر رحمه الله وی امام خپل ماسی عائشه رضی الله عنها نه تفوس کړو د دې آیات بارک و ان خفتم الله تقسطوا فی الیتاما هغه به دا جنۍ خوښه وه دې سره به مال مو دې له باندې جماعت او خواهش هم ورکړی نو دا وارث وی چې دا به په نکاح وال او میراث به نور کول او میراث له محروم کولا کبل نه کلا واجب کی نو دا مال ځان سره نشوړې زله وی په نکاح وال بهر به نور کول ويسأله أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن نو دا خلق من سره شول الله منو فرمایا نه د دې نه تاسو نکاح کوي نو پورو مہرونه ورکړي خپل حصہ پورو ورکړي او کدی د دې نه علاوه د نور زنانو سره چې تاسو له حلال دي دا غي سره نکاح وکړي امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړی وای دا رباع د فسدی باندې دلیل دی چې سلور مسیوا ناویل نه دی جایز ځکه په عربی ژبه کې د رباع نه عجز نشته خماس صداق او صباع نشي ویل کېږي رباع معنا د سلور سلور ځکه ول په آیات کې اول مثنا ذکر کړل دو دوا او بیا ورپسې خلاص ذکر کړل درې نو درې او دو کې نشول او ورپسې بیا رباع څلور ذکر کړل نو نشول خدا هغه استدلال اهل علم مفسرین ذکر کړی په دې کې خطا ده امام ابن کثیر رحمت الله علیه چې دا حدیث ذکر کړي په تفسیر کې بیا وایي اسناد د حسن نه مطلب دا چې دا روایت ثابت دی اگر څه محققین اهل علم وایي چې د سند په اعتبار سره دا روایت ضعیف دی دا رنګ حدیث د ترمذی او ابن ماجه کې راځي غیلان بن سلمہ الثقفی رضی الله عنه د اسلام قبول کو او د دې په نکاح کې په زمانه د جاهلیت کې لس بیان وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوه چې سرور ځان سره پرې اشاره او باقی پرې نه دا حدیث د سند په اعتبار سره ضعیف امام ترمذی کې ذکر کی بیا وی ما د خپل استاد محمد بن اسماعیل البخاری نو ویل چې د دې روایت باره کې هغه حدیث غیر محفوظ دا حدیث ثابت نه دی ابن عبد البر رحمه الله علیه چې مالکی عالم دی والاصول تعبدها والقول بها والمصير اليها اولى په دې باب کې دوی څومره روایت د نبی اسلام راغلي د سلور نه اخلا سیوا بیان ممدود د سند په اعتبار سره دغه روایت ضعیف دي خو د دې بالمقابل د جواز روایت هم نظر راغلي د سلور نه سیوا دي چې جایز دي نو دا د جمهور اهل علم قول دی چې د څلور نه سیوا د نبی جایز د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خصوصیت چې د سیوا د بیان د نکاح اجازه الله رب العالمین ورکړی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ په خپل تفسیر کې اجماع را نقل کړی چې د څلور نه زیات بیان نارینه نه دی جایز او کوم اهل ظاهر چې د خلاف قول کړي امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی وهذا كله جهل باللسان والسنه ومخالفة لإجماع الأمة إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربعين كم أهل الظواهر وعلماء جوي چې د سلورو نه سیوام جایز دي نو یې دې دا قول د لغت خلاف دی ځکه قران وی ورباع د دین اقل عدد نه د ذکر کړی امام بخاری رحمت الله علیه وی دا دلیل د قدیمه چې صرف سلور دنیا نه جایز دي ځکه په عربی کې خماس سداس نه راځي چې د شپږ وو فرباع باندې عدد تدریج او بل وی دا خلک د سنت نن نه خبر دي او د اجماع د امت خلاف روان دي په صحابه کرامو کې هڅه صحابي نشته چې د سلور نه سیوا دی یعنی په خپل نکاح کې ساتي فإن خفتم كشرت يدي تاسو ألا تعدلوا لا تاسو عدل وإنصاف نشي غني بيان دي تعالى عدل وإنصاف نشي كوله د دې معنا د اذا مال وجا کله چې یو سره د انفاق نه بل طرف له کوک شي مایل شي او ظلم وکړي په عربي کې وایي عال يعول فلان ظلم وکړو زیاته وکړو ذلك ادنى ان لا تعول ما لا لا الا تجول تاسو ظالمان نه جوړیږئ چې په ځان باندې دا یقین نشته چې د ګړو بیانو په منځ کې به موږ انصاف وکړو یو بیبي لازم نه وي چې یوې سره واده وکړي د الله تعود معنا په صحیح حدیث کې مراغلی امام ابن حبان رحمت الله علیه په خپل صحیح حدیث کې تر کړه په صحیح سند باندې ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله تعود معنا کړی الله تجود دا چې تاسو ظالمان جوړ نشئ ظلم به ونکړئ او دا معنا جمهور مفسرین کړی سلفا وخلفا که مخکینی مفسرین دي او که رسو راغلي دي امام شافعي رحمت الله علیه د امام ابن کثیر په تفسیر کې نقل کړي چې لئن لا تعودوا معنا دا ده چې ستاسو عیال او اولاد به ډېر نه شي د یوې ښځې سره واده وکړئ دې لپاره چې ستاسو عیال او بال به ډېر نه شي خو اهل علم په دې معنا باندې رد کړی دی امام ابن القيم رحمة الله عليه فتحفة الولود بأحكام المولود کې د اولنۍ معنا له فلسو وجوه سره ترجیح ورکړي چې دا اوله معنا اوله چې د الله تعود معنا څه شي دا چې تاسو به ظالمان جوړ نشئ او کومه معنا چې د بعض اهل علم نه نقل لکه تاسو اولاد به سیوال شي نو دا معنا کمزور او مرجوح ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم کړی دی تزوجوا الودود الودود فإني مكاثر بكم والأمم تصنع لي داود في حديث راغلي تاسو دا زمانه سره نکاح کوئ چې ډېر اولاد یې پیدا شي فرض د قیامت د سفر کوم چې زما امتیان او تابعدار نه دي نو څنګه الله رب العالمین وی الله تعالی یوی سره وعده کوي چې بال بچو ډېر نشي بال بچ دی دل دا خو الله نعمت ته او دا مطلوب دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم کړی او په صحیح حدیث کې دا معنا راغلی چې الله تجوز دی یوی سره تاسو وادو وکړئ چې انصاف نشي کولای دې لپاره چې ظالمان جوړ نشي وآخر منها چې غیب د زنانه مہر نه منلو او که مہر به چرته بیان او زنانه یو ورکو نو بیا دې نه حضور غوښتو دا چې به زمونږ له خپل مال نه هغه کې په خپل خوخه تصرف کول او خپل د خپل دی او خپل حضور واغوښتو نو په دې آیات مبارکه کې دا حکم بیانېږي چې خذل فهرونه ورکړي دا د هغه حق دی دا صدقات جمع د صدقتون دا د سمرتون په وزن باندې او مراد دې نه مہر دی او د نحلتن معنا د العطیه عن طیب نفس چې چا له زړه په خوشاله باندې یو شی ورکړي نو دې په عربی کې نحله وایي او تفسیر جواهر القرآن د هنیئا مریئا معنا کوي صحتمن هضم ہونے والا خورای تاسو هغه لره هنیئا صحتمن مریئا حسین کې هل غفرات لوي چې هغه تقلیل واسع او خون کوي او مریئا هغه لوي چې تاسو مری کې ادخلینا په اسانه باندې تیریږي نو کچرته د دې مہر نه بیا نو تاسو له زړه په خوشاله درکو نو بیا یې کوم زیدار کوي هغه یې څه حرمت او ممانعت نشته په دې آیات مبارکه کې دا وایي چې زنانه له مہر رسول الله فرض دي ځکه الله رب العالمین حکم کړی او آت النساء صدقاتهن بیان او زنانه له مہر نه ورکړي حدیث پاک کې امر راغلی حدیث دې صحیحین د بخاری او مسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم امر دی تزوج ولو بخاتم من خلیل زنانه سره نکاح او په نور وخت کې کیږي د اوسپنې او غزمه پیدا کا اور لکه مہر کې ورکا او په دې باندې اجماع د امت چې مہر ورکول واجب او فرض دي حدیث راغلی تزوج ولو بخاتم من حديد د اوسن ګوتمه ورله ورته په دې کې د اهل علم اختلاف دی اگر چې د آیات سره تعلق نه ساتي په حدیث راغی نو شارحین د حدیث دا مسله ذکر کړې چې د اوسن ګوتمه دا استعمالو د دې څه حکم دی د اهل علم د راجح او د صحیح قول مطابق نارینه او زنانه که د اوسن ګوتمه استعمال کی په دې کې څه ممانعت نشته ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي له حکم کړی چې نور وسو طاقت کې کیږي نو د اوسپنې او قسمه دي کې په بحر کې ورته نو که شرط دا غوسما او سره استعمالول ناجایز دی الله پیغمبر ګور له دې حکم کولو او کوم روایت کې تراوی کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو صحابي د دینه منع کړل چې هغه اوس په دې ګوتو استعمال کړو لري چې وګورځوا دا په جهنميان او غزيورات ته استعمال کړي امام نسائی رحمت الله علیه امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه دا هغه روایت واره چې وی چې روایت منکر او ضعیف دی صحیح حدیث د بخاری او مسلم کې راغلی چې صحابي د نبی اسلام او اسلام ویلي چې شری دې د مہر ورکا اگر تر اوس په یو سره او ګوتمي او بیا په دې کې د اهل علم او د فقهاو اختلاف دی چې د مہر کم مقدار به څومره وي اکثر مقدار کې اختلاف نشته که د دنیا د ټول مال ته بیبي له په مهر کې ورکو او جیدادونه او باغونه ورکړل سولې او زیورات ورکړل نو د دې لپاره څه حد نشته چې اکثر څومره ورکړي خو کم مقدار به څومره وي په دې کې د فقهاو اختلاف دی جمهور اهل علم اکثر علما او محدثین دا وی چې د کم مہر د پاره څه مقدار نشته خدا او خاوند چې پس خوشاله شول هغه یو ګدمه ولي لکه نبی اسلام صحابي دا وی د اوسن یو ګدمه ورکړه نو دا ځای او امام مالک رحمت الله علیه نقل دی چې د تم مہر مقدار دی ربع الدینار اخواب مسروزر اشرفی وی عربی کې ورته دینار او د خلق ورته اشرفی وی نو دا غي څلورمه حصہ و اذا تم مہر دی د دینه تم مہر نشي او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول دا دی چې د تم مہر مقدار د 10 دراهم لس دراهم په خوا د سونی د چاندې پیټي د سپینو زرو هغه له درهم وی نو ایلس درهم نه بکر کوي او امام نصری رحمت الله علیه او تابعی تیر شوی دی فقیه دی دا قول د تسلیح درهم وی دا اقوال امام نووي رحمت الله علیه په شرح د مسلم المنهاج کې ذکر کړی دی خو بیا وی وهذه المذاهب سوا مذهب الجمهور مخالفه للسنه وهم محدودون بهذا الحديث الصحيح الصريح دا کوم اهل علم چې د کف سهر لپاره مقدار د ترتي د سو کوی د دینار څلورم یې سوي سو کوی لس درهم وي سو کوی څلور درهم وي نو یې دی باندې د شریعت په دلیل نشته دا د سنت مخالف وي صحیح حدیث کې راغلي کوم چې امام بخاری او امام مسلم ذکر کړی چې انظر ولو خاتما من حديد نبی اسلام صحابي له اعلان شو ګورا کله اوس په یو ګزمه دې پیدا کا دا دې دې په محل کې ورته کله اوس په ګزمه دې دومره قیمت والا خو دي دا غیر کم قیمت خدا او خاوند په سبا سره راځي نو دا مہر جوړې شي اگر که کم شي بلکې د بعض ائمه قول دا دی چې تعلیم د قران او د سنت مهر جوړې دي دا صحابي نبی رسول الله والسلام له قربان لوګر دي د ما روز په نګوتمم پیدا ده کا دومره غربت وو د حدیث ته امام بخاری رحمت الله علیه دا ذکر کړی صحابه کرام موږ په مجلس کې ناستو یو زنانه را نبی کریم صلی الله علیه وسلم له درې دا چې ما ځان تعالی دربخلې ده نبی رسول الله والسلام څخه جواب ورنکو د نکاح اراده نه و بیا ودرې د نبی اسلام جواب ورنکو نو دا زنانه ډېر وخت ولاړه وه صحابه کرامو کې یو صحابي د پته ولګېد چې نبی اسلام اراده نشته جواب نه ورکوي نو دا صحابي ودرې د نبی اسلام اسلام یو قربان مال یې پرې کانا کوي نبی اسلام اسلام ورنوي لا شدید سمهر کړو هغه راغی ما سره نشته بیا ول نبی اسلام نو لار څه سکول اټو اگر تر اوس پنی او صلی او کوزمای اگر اړه په مہر کې ورته نو دا صحابي راغو ما د اوس پنی او صلی او کوزمن پیدا نه تا زما خو صرف دا جامې دي نو نبی اسلام ولې دا جامې ته د دې په مہر کې ورته سبزان په سبان دې پټه بیا چې تاسو کو چې تعالی د قران کې څه یاد ده کنه نو دا صحابي چې او فلانه فلانه صورت مال یاد د سری کویږم نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي دا دا ما تعالی ته نکاح ته بما معه من القران تاثر چې کوم قران کریم نه نو د بعض محدثین قول دا دی او سره غریب او فقیر د بل اسم بس نشته هغه وایي چې دې دې د قران کریم په فلانه صورت به ورته نو دا مهر دی او امام عالم رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کې د علی رضی الله عنه اثر ذکر کړی یو سره سخت بیمار شوی د خېټ په درد کې مبتلا شوی نو علی رضی الله عنه ورته وی ویلا شتا مشتری دی او خپل د مہر ورکړل نو په خوشحالۍ سره دا مہر ته پیسې راوخلا او بازار ته لاړ شه په دغه پیسو باندې چې دلیل واخله ښه او بیا چې کله باران کېږي نو باران اوبه په سلوکو کې راجمع کړه او د دې دلیل سره هغه ګډې وړې ته مکس کړه او دا اوبه وسته نو دا بیماري او تکلیف د خېټې د درد به الله حاصل کړي هغه سړي دا د وکړ د خپلې ځینې د هغې په خوشحالۍ او رضا سره د مهر په پیسې راواغستې او په هغې باندې ګډون واغستو بیا یې د باران اوبه راجمع کړي او دغه ګډونې په ځواب ویلو ویې لرلو دغه اوبه وڅښلې والله رب العالمین شفا ورکړه ځکه څلور برکتونه راجم شول د دې مہر بارک او چې په خوشحالۍ سره درکو فقلوه هنيئا مريئا دا برکتی شعر مزیدا او خوشحال مې خوري دا یو برکت شو او د دلیل بارک الله رب العالمین وی فيه شفاء اوس د سورې نحل کې براشي الله رب العالمین د دې مزې له حکم کړه چې دې بوټو باندې ګرځا د دې نه غرس راغونډو او غوی جوړاو په دې شفاء د خلکو لپاره نو دا جوړ برکت شو